بسم الله الرحمن الرحيم مخکې منګه ویډیو چې کلم معروض ده او الف لام عارض ده نو د معروض مقدم او عارض باندې که معروض په منزله د ذاتو عارض په منزله د صفاتو باندې نو هر کله چې د معروض بحث وشو چې هغه بحث د کلمو نو اوس به مونږه بحث د عارض کوو چې هغه بحث د الف لام دی الف لام په لغت کې مطلق کلمې د التا وایي په لغت کې مطلق کلمې د ال توای لکه الحمد کې الف لام دي ال ته الف لام وای او بعضی علما ویلي دي چې الف لام تحسین توای خایسته کول خایست او په اصطلاح کې الف لام وای کلمه تحل بها کلمه اخرى ای دای و کلمه ده چې په دې باندې بل کلمه خسته کولې شي خبرونه ورسې کا دای و کلمه ده چې په دې باندې بل کلمه خسته کول شي بیا الف لام په خپل کور کې په دوه قسمه دي یو اسمی دي او بل حرفی دي یو الف لام اسمی دی او بل الف لام حرفی دی الف لام اسمی هغه توای چې په اسم فاعل او په اسم مفعول باندې داخليږي بالاتفاق ان اتفاقا د ټولو نحات په اتفاق ده چې کوم الف لام په اسم فاعل او په اسم مفعول باندې داخليږي دا اسمي دي او په صفت مشبہ باندې داخليږي بنا بر اختلاف على سبيل الاختلاف په دې کې اختلاف دی چې کم الف لام په صفت مشبہ داخلي آیا دا اسمی دي او کدا حرفي دي نو په دې کې اختلاف دی بعضی نو حات وای چې دا الف لام هم اسم دي الف لام هم اسم دي اسم دي ځکه چې صفت مشبه مشابه ده د اسم فاعل سره په اشتقاق کې په افراد کې تسنیت او جمعیت کې دا هم اسمی وي او بعض نحات وایي چې کوم الف لام په صفت مشبه داخليږي هغه به حرفي وي اسمي بندي ځکه چې اسم فاعل دلالت کوي په حدوث باندې اسم فاعل دلالت کوي په حدوث باندې او صفت مشبه دلالت کوي په ثبوت باندې په لزوم باندې د دې وجه نه دا به حرفي به وي اسمي به نه وي او مليانو په اسم فاعل او اسم مفعول کې کومه الف لام داخليږي هغه ځکه اسمي دي اول خبره ته بیرته راځو هغه ځکه اسمی دي چې کوم الف لام په اسم فاعل او په اسم مفعول باندې داخليږي هغه په معنا د الذي او د التي سره وي په معنا د الذي او الذي او التي اسماء موصوله دي او اسم موصول دا قسم د اسم دی دې وجه نه به هغه د فلام اسم وي خبر باندې پوښ بیا حرفی په دوه قسمه باندې دي حرفی زائد او غیر زائد زائد او غیر زائد زائد هغه توایی چې په اسقاط د هغې سره چې په اسقاط د هغې سره په اصل په اصل د کې په اصل په اصل معنا د کلمې کې نقصان ناراضي زائد هغه ته وایي چې په اسقاط د هغې سره په اصل معنا د کلمې ته نقصان نه رسی نقصان نه رسی او غیر زائد هغه ته وایي چې د هغې په اسقاط سره د کلمې اصل معنا ته نقصان رسی خبره باندې پوه شو د زاید مثال وګورئ لکه دا قول د علی رضی الله تعالی عنہ دی ولقد امر على اللئيم يسبني تعریف د فارن دی زکه زائد دی چې روزته یو سبونی دا صفت واقع شوه د فاره د اللئیمو او جمله نکره وی جمله سوی ده جمله نکره وی او نکره صفت د معرفه نشو واقع کېدلې نکره ځکه په مابین د موصوف او د صفت کې مطابقت ضروری دی خبره باندې پوهیږئ نه پوهیږئ بیا طالبانو دا زائد دا دو قسم دي زائد په دوه قسمه باندې دي لازم او غیر لازم لازمه لازم هغه ته وی چې په دې باندې عالمیت احاطه کړی وي لازم هغه ته وی عالمیت ور باندې احاطه کړی وي او غیر لازم دی ته وای چې عالمیت ور باندې احاطه نوي کړی به هر واحد د دینا په دوه قسمه باندې دی عوضی او غیر عوضی نو کل څلور اقسام شو کل څو شول څلور اقسام شو غیر لازم نه نه نه نه کنه خان مثال د الف لام زائد لازم عوضی لك الله لك الله کې الف لام زائد دي تعریف د فارنه دي ځکه تعریف علمیت سره حاصل شوی دی تعریف علمیت سره حاصل شوی الف لام زائد دی او لازم دی څه دی لازم دی د وجه د احاطه د علمیت نه پدې باندې او عوضی زکه دی چې دا عوض راغلی دی د حمزه نه ځکه الله په اصل کې الاله یا الهون وو همزه حذف شوې ده او د هغې په عوض کې الف لام راوړل شي مثال د الف لام چې زائد لازم غیر عوضی وي الف لام زائد لازمه غیر عوضی لکه النجم الصعق الثريا خبره معنی دلته خو الف لام زائد دي تعریف د فارن دي لازم دي د وجه د احاطه د علامت نه په دی باندې ځکه دا د خاص ستور نمونه دي او غیر عوضی دي چې نه غیر عوضی ذکر دی چې د چا نه عوض کې نه دی راغلی چا نه عوض کې نه دی راغلی مثال د الف لام زائد غیر لازم عوضی از خبر غیر لازم دلاله ورخه مثال د الف لام زائد لازم غیر لازم عوضی غیر لازم عوضی لکه ینناسو ینناسو یا ایها الناسو دلته ینناسو کې الف لام زائد چی ده ځکه علامت تایید فارن دی علامت په حرف ندا سره غلې ده ینناسو کې علامت حرف ندا سره غلې ده او غیر لازم دي چې دا غیر لازم دي ځکه غیر لازم دي چې عالمیت په دې باندې احاطه نه ده کړې لکه الناس خو عالم نه ده هل ده کنه ده کنه جنس ده نو غیر غیر غیر لازمی دي او عوضی دي چې ده زکه چې دا عوض راغلی د چا نه د همزې نه چې دا په اصل کې اناسونو په اصل کې اناسونو همزه حذف شوې ده او دا په عوض کې الف لام راوړل شوی دی مثال د الف لام زائد غیر لازم غیر عوضی غیر لازم غیر عوضی لکه فیل غلامان اللذان فر فیل غلامان اللذان فر ایاکما ان تکسب شر فیل غلامان اللذان اوس دلته وګوره که نه فیل غلامان اللذان فر دلته چې کوم الف لام راغلی دا الف لام خو زاید دي او لازم هم نه دي څنګه غیر لازم دی غیر لازم ذکر دی چې علامت په حرف ندا سره غلې ده خل دې کنه ده تعریف په حرف ندا سره حاصل شوه ده او غیر عوضی غیر عوضی ذکر دی چې د چانه عوض نه راغله چې د چانه عوض نه راغلی دا سلور اقسام د الف لام سایده شو اول منګه د سبق خلاصه دا شوله چې اول منګ تعریف د الف لام وک لغتا او اصطلاحا به تقسیم د الف لام وشو دو قسمونو ته اسمی او حرفی ته به د هغه تعریف هم شو دواړو او وای کې اختلاف هم ذکر شو بې الف لام حرفي تقسیم شول دو اقسام ته زائد او غیر زائد ته به د هر واحد تعریف مو شو به چې ونو زائد په دوه قسمه باندې وو څو لازم او غیر لازم به هر واحد په دوه دوه قسمه باندې وو عوضی او غیر عوضی نو کل اقسام څلور شلو څنګه زائد لازم عوضی زائد لازم زائد لازم غیر عوضی زائد غیر لازم عوضی زائد غیر لازم غیر عوضی سره د هر واحد د مثال نه سبب ان شاء الله د الف لام غیر زائده داغه اقسام به ذکر کوو ان شاء الله